دیم باب د ترش په تمایا ته پوره پدې کې اسباد د صداقت د دې دې اسباد د صداقت د نبی دې حکمت د ارسال د رسولانو بیا زجر د منکرینو د کتاب او رسول ته او ترغیب د الله قران ته او دلیل نقلی د اهل کتابونه او دا ویل صفات په سوال او په جواب سره ولی مونږه تا ته د دې خبر درکړې فخبرناک بها وعلمناک بها او نه ته په جانب د تور کې کله جواز کومه دوباره موسی علیہ السلام ته د پاره د تورات زنا دینا دا دوباره आवाज ده ولکن رحمت من ربک لیکن رحمت او د جانب درفستانه چې موږ تابعداري ستاده آیاتونو کړې وې شوه د ایمان والونه نو کدا یاره نه وې چې خلک به بیا دا عذر کوي لما ارسلنا کایلهم محبوبا ته موږ چرته دی وته نه ویلې غره خدا خلک به دا عذر نه کوي چې الله رسول دی ولې راونه لګاو الله به در رسول موږ له ولې سزا راکې به در رسول موږ له ولې عذاب راکې نو کدا عذر نه وینو لما ارسلنا کایلهم ته موږ دیوتا نه ویلې کړي یا دې معنا لعذبنا لعذبناهم قبل الرسل کله دیو دا عذر نه وې نو موږ به دیولا عذاب ور کړې مخکې د پیغمبرانو نه خو دیو بچون کې بیا دا عذر پیش کړي نو ځکه الله اول نبیان راولېږي چې وای نه مانی بیا په الله عذاب راولي فلما جاءهم الحق هر کله چې راغی دیو ته حق زمونږ د طرف نه قالو ویل دیو لولا لولا اوتیا لولا اوتیا یقینا موږ مخکې د دین مسلمانان اولائک اولائک دا کسان ورکوله بدی شدیو تا اجرهم مرتين اجر د دیو دو کرتا دو کرتا اجر الله ورل ور کوي په حدیث کې راځي ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ابو موسی شرینه نقل دي چې نبی علیہ السلام یې درې کسان دي هغه تاجر دوچن ملاویږي یو هغه سړی د اهل کتابونه دی چې ایمان په خپل کتاب هم راوړ او بیا ایمان په محمد رسول الله هم راوړ دله به الله دوا اجر ورکړي یو هغه سړی دی چې داغه یو وینځه ده او د داغه خسته ابدا به وکم او بیا هغه آزاد کړه او بیا د الله د رضا لپاره په نکاح واغستا بس دل الله الله به دوا اجر ورکړي یو هغه مړی دی چې د الله بندگی هم ډېر پنه راکړي او د خپل مالک خدمت هم ډېر پنه راکړي د نام الله هم خوشاله دی خپل مالک هم ته خوشاله دی له الله د چن اجر ورکړي امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت نقل کړي اولائک یعطون اجرهم مرتين دا کسان ورکول وشي دیو ته اجر دوه کرتا په سبب د حج دی صبر کړي عالمگیر بادشاہ وای دا حدیث پیش کړه یزل عالمگیر بادشاہ ډېر الله والا بادشاہ عجیبا وای دا داسې عجیبا انسان وو چې دا په ننګر کې بس سیده ساده سیده ساده هغه ډوړې بوا چې دا چې ډېر نیل بټه نیل یعنی مطلب دا چې د شي عجیب ډوړی نه پکې د غړو درک نه پکې د وګي درک نه پکې د ټره پرې درک دې چې چرته دې بملکت کې بده سیم سو کی شای بده دې وسم نه لري دای کم چې نن غریب او اول خو به خیال دا چې د بچا جی نو کری دا او ماشاءالله ننګر وای زما به امرې ته وړي او چې کومه ده خپل بچولا با بچولا ای لبام سره سوړما او تنخوا په سر باندې ای غریب بچو الله سورځي هغه نه په خپل ساوګتو هریان شچې را دا څنګه نو هغه خود به خود نوکری وې پر خودلا علمگیر بادشاہ به دغه درخواست منظوره او هغه به ته خیر دې ډېر زیات تنگ شو یو کس راغې چې خبر شوه دی چې د بادشاہ جی ننګری پکار دی هغه ورته زجیراغله هغه ورته ورته خو د خلکو تنگ کړم ته ما سره لیکل کې یو کال پورې کړ یو کال پورې لیکل کې نوکری در کوم کنه نه دماغ ما خراب و هغه خوشاله شه یو کال نه دوه کاله بادشاہ ننګری توبه او ماشاءالله میں تو نواب بن گیا او ساجت سے کم دے یو ورځ تیری بل تیری اخوا قشه ده او چې څونه په ننګر کې پخېږي نو د باچا جی مخ ته ځي او دونه بچت کېږي چې د ځان لخري نه پکې د بچي گزاره کېږي نه پکې د کټي او نه پکې د سپي سپي کار پکې نه اوس هریان شه هریان شه چې دا څه مسله ضروره څنګه دا څنګه د بادشاہ ننګری توپ ده یو میاشت تیرا شو بل میاشت تیرا شو التور سره مالګه یا جیبا ټوله مالګه کړه نو هغه ډېر په مجبورۍ سره غو خړلا دیم سونه وي درې مورز باندې نو درې مورز باندې څنګه چې عام اندازو هغه شان مالګه د سره پر ددونه وکتل المرګریا مړه په دې مالګه کې ډېر اونچ نه چما کاوه یو حال باندې تشاج یو مونږه پوي شو پاګه کنه ډیر اونچ نیچ پکې کله ته دغره سکه ته خېږي او کله کتره کوزيږي دا شی بګران شي اگر ته بس معافي غواړم بچی جس معافي غواړم خو یو درخواست دی هغه څه ما ستانم غری توپ چې کا او ستپ نه غری تو می تندر لگاو خمایل چې زما جاروړي بچرتا زبست شی هغه لوړما نو دا زما تنخواه به دغه د جامو مامو شي او دغه د ګړې کار به دغه ننګر نه کیږي ځکه د بادشاہ ننګر دی نو بادشاہ جی پدې کې حزمام د دې ګړې دا حال دی وای ګورا او ته ته استاد دا حال دی او زما دا حال دی نو بادشاہ جی ما ته بچی پغاړه دی کوروادان می خپدا پریشان دی زما اولاد خپده ویل خانو یو کار بل وک کنه تنن پاو چې کومه ده پاو پاو چې کم شی ته پخې مالا اې کې پاو زیادت وکا هغه زما شاءالله کې دې شي چې بس په ننګر کې توسې روانه ده پاو پکې زیادت وکا کله چې دا پاو پوښ شي او دا پاو زیاتې شي نو تبیا را شماتا هغه هغه پاو چې کم زیاتی وو هغه راوړ باچا جی هغه تقسیم کا په وزیرانو باندې دا پلانی وزیر لوي سره د باچا جی تحفه دا پای باندې سره میار شانه واچو دا پلانی لوي سره دا پلانی لوي سره دا پلانی لوي ماشاءالله دا عالمگیر خواجیبه باد داغه وزیران هغه ځان لا عجیبه بادشاہان او اسرو سپینو سره لوبي کوله خدا ژوند د دې سي عجیبه وو کله چې یو وزیر لا د باچاجي تحفه وړې شو هغه عجیب هریان شو چې د عالمگیر بادشاہ تحفه ما عجز لا راتلل نو هغه 1 لاک درهم چاله ورکړه ها ننګری له ننګری داستا انعام نبی ابلا نبی ابلا نبی ابلا نبی ابلا هنس گزارا گزارا دی وشولا کونه شولا ویل د زندګۍ برنا باز می ابي تو وزیر بن گیا وسه ته څنګه وې اوس بستا خوراک کو په خام وکته چې دا اوپر علا خود کوا کا به خود کو زما څه کار دی زو زو واسه بادشاہ شو دې ته ویلې شي الله اولائک یعطونا اجرهم مرتين هغه ته چې کله ویل چې د مارګ کې ډیر اوچته ګما او ډیر کته کې ګما ویل هغه خادم الله ډیر بختور ساتي چې دنه الله مرضی او دنه خپل مالک هم سي راضی نه مال دا ډیر مال ګن مر اوړه خبچیا بیا مکه وخا اولائک یعطونا اجرهم مرتين بما صبروا دا کسان ور کوله بشي دیو تاجر د دوه کرتا تصاب دا چې دیو صبر کړي ويدرؤون بالحسنه السيئه او د فقې په خپل اخلاق او سره بد اخلاق لره او دا غنا چې موږ ور کړی دیو ته د الله په لار کې خرج کوي ويدرؤون بالحسنه السيئه خیسته اخلاق باندې با بد اخلاق د فکې ها ابراهيم ابن ادهم دایو الله والا تیر شوی دی ټیک دا د دې موضوع روایتونه خلکو خدا د دې دغری دي ورنه په دې باندې یو کلام ابن قیم صاحب کړل چې ماشاءالله دې ډېر خوددارا او یو لوی دیندارا او په الله باندې مین او د الله په توحید باندې کلک انسانو او یو عارف بالله نو یو ورځ یو سړی دی انا وکړ د بادشاہ دی ها معنی مطلب دا چې عسکری دی نای کې فاسم تر پر لګ زیاتای دته بابا بابا او زلا د بادشاہ او کرم يم بس ابراهيم ابن ادم خو کمزور سړی او جو غریب وهله دی وهله سمي چاپی کړه دی بس وساګه باندې مینی را بېږي شاته را روان دی او د مخ کې روان دی بیا خو ابراهيم ابن ادم هغه کته انسانانو هغه زین غواړي نو ادا دی فانی دنیا کړه خدا دې خروسته ورته دی خو کاسری خار غواړي نو هغه اسه په ځار ځانې په چا پکړاو ویني بهيږي د شاته را روان دي مخې د مشروط مشروط را روان دي چې کله خار ته نږدې شوی دی خلکو ته پته ابراهیم ابن ادهم را روان دی ټول خلک استقبال ته راوتی دي څوک د مټه نشي څوک به بابا جی ته څنګه هغه کس ته پوس کې څوک دی هغه ته د ابراهیم ابن ادهم هغه پیژن نه نوم نه بزر راغل له ورته حضرت ما معاف کا بس هغه ورته تا چې زکل عالمه نو ما تا ته هغه وخت کې واجبہ دعا کوله چې الله دل دون اجرونه ورکړه څنګه چې د په وجه باندې ما ته اجرونه ملاويږي دې ته ویل شي فنا فی الله وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ هغه نوجوان نه بیا هغه الله والا جوړ شو چې دا هغه درې تصریفات وسم په دنیا کې زنده دي دا هغه سړی و چې ابراهیم ابن ادهم ور سره خېګړه کړې و کلی اخلاق یې چره ویلو ويدرؤون بالحسنه السيئه او د فکې په خپل اخلاق سره بد اخلاق لرا ومما رزقنا احنف ابن قیس دا یو لوی فوجي جرنیلو په الله والو چا باندې پیژندو الله والو یو کس دتا براه راس کنځلې وکړې پته نه لګی چې خدای والے د سره نو دا ورته چې د خلکو نه بغیر ماته چې سوي وای وایا ورته فقل یا عما قل لا اله الا الله قل یا عما لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله ای زما تر وای دا کلمه چې لا اله الا الله زبر پروز قیامت کې د الله په دربار کې استاد لپاره په دې گواهی وکړه اس دا غزړه الله سب کله کړه او خسړه او فقالا لولا هغه سوي لولا ايعيروني قريشو کله قريشو مال پیغور نه درا کوله چې دې په دې ایمان باندې برانګښت نه کوم مگر یې د مرګ نه نو لقررت بها عینیک ما واستا سترګې په دې باندې اخې کړې وې دا آیات راغې انک لا تهدی اویل دیو دا کافران وای کومه ایمان راوړو نو نور خلکو نه یریګو الله یې ولې تاسو یریږي ولې دا مهرباني الله نه دا کړي حرم یې درلا د امن ګرځولې حرم د ټوله دنیا مرکز دی ولې تعالی الله امن نشي درکوله اولم نو مکل لهم حرمن ایا زین دې ور کړې مونږ دی ولرا په حرم کې یجبا الی ثمرات کل شی راړول شي دیتا میوجا د هر یو شي امدنې د هر یو شي یوجبا یوجبا راخ کله کېږي راړول کېږي دتا سمرات کل شي وګورا کنه حرم کې ماشاءالله ماشاءالله دون دون کېلې کیا بات ہے یا خدای دا کېله دا خو ما ما عمره ده دا د کېلو اندازا ماشاءالله مالټه اوس دلته مالټو پسې ګرځه ګرځه مړ بشي نو د کما پیدا کې حرم کې حالت ته اوس ټلیفون وکوي مالټه شته کس بو یا غدی یا غای هغه یجبا الیه ثمرات کل ګرس ګرس ګرس ورسپه موږ دا ځنګلو کې مزه پس ډېر په ډېر مې نه ما الله ګورو سه د خسته ګورو بهسته ها خورا ماما خورا کیا بات ہے ګورو خورا اے پنیر پنیر منداړو والا ناشتي منداړو والا منداړو والا ناشتي طالب تازه شود و شربې ماشاءالله ماشاءالله لکه څنګه چې موږ په خپل اختیار باندې گمراه شوی یو ربا الله بیا دې په خپل اختیار گمراه شوی دی موږ دې ته بیا څه نه دی ویلي صرف دعوت امر کړي تبرانا الیکا بیزارتی اختیار او تا ترما نمانه باندې کته ځان پویا نه کا جو بیا مشکلاتي یاد بشي کنه ربانا ای زمونږ ربا هاولا الذین دا کسان دی اغوینا اغوینا سمانه شو مونږه گمراه کړیو دی ولرا اغوینا هم مونږه گمراه تر بللیو دیو نو فغوا به اختیارهم دی بیا په خپل اختیار گمراه شوی دی کما غوینا لکه څنګه چې مونږه گمراه شوی په خپل اختیار باندې تبرعنا الیکا بذات اختیار او تا تروا نو تمنا به وکي لو انهم كانوا يهتدون ارمان کده وې دیو لو انهم لو انهم ارمان کده او په هدایت باندې وې یا لوی شرطیه ده خبره وا پاغه ځای کې एकदम څنګه چې ماته حکم کیږي امام بخاری رحمت الله علیه اختیار د چا چلیږي دی او الله سبحان الله پاکی دا الله لرا او چد ده داغه نه چې دی حصدار ګرځوي وربک یعلم او رب صاحب یې ده ما تو کې نو صدورهم اچ پټای سینې د دیو او اچ کار کوي او دا الله دې لا اله الا هو نشته د حقدار د بندګۍ مگر د کيو الله دې د لپاره حمدونه دې په دنیا او په آخرت کې د لپاره فیصله دا دې توستا سو واپس کې دې شي تو خبر رات کې ما ته انجال الله کو ګرځي الله پتا سبحانه شپا او ای موږ یو ملک تلاړو نو ای کې شپږ میاشتې ورځ وا موږ په ورځ کې لاړو نو صاحب تر اعلی نو شپږ کمدا ورځ دا ورځ دا ورځ دا ورځ دا اوس موږ خو عادت ده دیو شپه ترګمې راشي ستوري راشي اسمان کې ستوري راشي مونږ وای چې ماس پتن ده وسلاش پیدا شپه د آرام د پاره نو راشه لګو دشا وسا خرنا دا رنا دا رنا دا رنا دا رنا دا نبی آئے مرگ ربا جالی یو کوٹا جو جالی یو شپه به جوړ کړه چې زوستیار شولا شپدا شپدا ماسوتن نورستو جالی یو شپه قربان شم د الله نه زموږ د حالات زموږ د ملکونه ډیر معتدل انداز سره روان شپام پکې راځي ورځم پکې راځي شپام پکې بیا لنډ راشي ورځ پکې بیا وګدشي وګدشي وګدشي ماشاءالله خوشپام شته ورځم شته دی اوس دا ورځې وګدې دي کنه کنه لنډې دي ډېر وګدې دي کنه نه نو نسبتونه دي نو کوم ته وګوره نو موږ ته خو یار ولیش دي اورورا ماشاءالله کا پټو والا ته وګوره مې ته کال دي اوس مونږ یا الله یا الله اوس دو بجې مرا والا او هغه دی راغې د چلو چې یو کس وې دی غړې ته به کاته پورې غړ په دې لار روانو بس کته وت چیناران غړې ته ګوري او روزه دا وسته وای چې دا لنډ شي کنه وې چې سراټه ته ورسېده دا غړې د سی والا دا قسم کړی دی چې یو منټ په مخ کې نه څنګه دونه پریشانی همغه خو پسې لیونی شو چې الله یو پنځه منټ وای چې موږ د شي الحمدلله وای تاسو ټول الحمدلله الحمدلله ان سعادت بزور بازو نه تا نه بخشت خدای بخشنده خستا سو خیالي مونږ په دنیا څه کوو اسی تاسو به دا خیالي چې دا مولوی صاحب او دا نور خلک به مې چې ولې د دې پلا دې پلا زه د دې مدرسې غم زستا سو غم اگسته قسم په الله کته نه وې تاسو نه وې او زه د چا سره ودرېدل مې ما د دنیا د پاره چا سره خبر هم کړې ما تاسو ته خدای په دربار کې قسم وخور دې مدرسې خیال اگسته ما زبانه ما کې دې شي دازم پکاش قل ارائیتم ان جعل الله په دنیا موږ څه کو تندر په لګو موږ دا دا دا زمونږه بادشاہی دا الله دې موږ نه اخلي رزینا قسمت الجبار فینا وای تاسو رزینا قسمت الجبار فینا پرې موږ ډېر خوشاله یو الله مونږ ته تا ویل دي ولې خوشاله ګو ها وای کنه ولې خوشاله ګو مونږ ته الله ویل دي الله را ته څه ویل دي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا دې خوشاله شي خوشالي په زکه کو چې الله ویل دي قل ارائیتم ان جعل الله چې تاسو آرام وکئ اي هي شیخ شاپور دی الله وبخ زما په قیامت کې الله ته وایم چې الله به ایست څه غواړي افضل خانه سیده ساده سړی و زه وایم چې الله مال ډیر طالبان راک مال قران پر لاس کې راک چې الله د قران درس کوم بس زنه استاد هیڅ نه غواړي څه د اړه تمنا ده دانه دا چل ته برا غونډي ګو بیا به قران زده کو ماشاء الله مونږ ټول مولوی شیبانی کا خیری کړو مفسرین به دانه دا ته بیا ما ته کې نه چې مړ تورې دا ست توجی کوي ته مړ توجی ځان سره ساته مړور نه خرم توجی ځان سره وساته انګور به زو خرم کیا بات ہے پلیٹیکا کی سر بچکر والا گا عظیم عظیم الله و ان انشانا هن انشاء په خپل لاس می الله یې جوړې کړې دي مړې ما ورله جوړه کړې ده ښا اې کې سوريلي आवाज ما یې خو ده او اگر روایت موقوف ده حسن لغیره ده هر چې کلام پکشته حافظ ابن قیم هغه ته حسن ویلی چې وای الله بصورت رحمان او رای مونتا نو دا مذهب یا په کوم ځای کې ده سورت ادا قاری واسط تلاوت ده دا د قاری انتر تلاوت ده و ادا پکلا د قاری مریم کیا بات ہے نہیں نہیں دادا اللہ آہا ہا سونا مذہب کئی جنتیان بده شي د شیخ فوزي الله الله د سی بوي سونه مزه وکي الله دې زموږ نصیب کی مزه شته ده ما سره دولت دی ویوا سړیا غلې شه سړیا مالونو علام تیر شوی دولتونو علام تیر شوی قارون تو ګورم سه سلويخ کچره شپېته کچره داغه چا بیانې وړي او چا بیانې ما چا بیانې سونا جیب چا بیانې وایا کنه د سرمنه نه جوړ یعنی بالکل سپکه سپکه چا بیانې لتنو بالعصبت وللقوه چاویل دی چې د مفاتيح نه مراد خزانه دي خزانه دغه درنه دیبا په یو جماعت باندې چې خاون د قوتو اس قال له قومه دا خو خزانه وي پسې روان او سلور زرع اسونه سلور زرع اسونه اورورا د دریو سو د جنکو دا غوینزو یو خصوصي جلوس د د ناس تنعم د پاره بروانو وایا داسې داسې جلوس چلیدل د چا په دنیا داسې ټره پره داسې ناز او نخرا اس قال له قومه لا تفرح او د تب نور ملک د نور وای د شی ظاهری شکل ظاهری بوټه ظاهری سرمن ډیره ډولای دته به نور ویلې کېده له حسن صورته وګورئ سراج المنیر شکل داسې د مال داسې حال دړلې ټپلې داسې حال د چاویانو د خزانو دا حال کله چې ویلا د تقوم ددا لا تفرح خوشاله غما په دې مال باندې سره خوشالهږي په دې دبړه دبړه دی ولې خوشالهږي ها په دین باندې خوشحالي پکار دا ما تاسو ته سورته یونس آیات ویلو ان الله لا يحب الفرحين الله من انساتي دا خوشحالي دونکو سره په تکبر ولټو په مال کې چې درکړ دیتا ته الله کور د آخرت ولټوا مې روا مې روا مې روا د سین دنیا کې وسم خلق وای اولم یعلم الله دې په یانه دې چې یقینا الله هلاک کړ دې مخکې د دنا د پیړونه چې هغه څه خو د دنا په قوت کې او زیات او په جمعوارای کې ولا یسأل عن ذنوبهم المجرم اصل داسې وو ولا یسأل تفوس نشي کې دې د یسالو د پاره نائب فاعل المجرمون بشي تپوس نشي کې د مجرمانو نه ان ذنوبهم فبارا د ګناهونو د دیو کې ځینې ځکه الله یا تپوس بکې دلته نه بکې تپوس به د ګناه څنګه نه کیږي ورته جواب داده چې د نفس ګناه تپوس باندې کی ولې د نفس ګناه نه خو الله خبر دی کنه ویلکم ویلکم تباب شي صاحب د الله غره ده دا چا د پاره چې مان راوړې عمل صالح کړي ولا یلقاها الا الصابرون نشور کې ده دا خصلت مگر صابران ہوتا فخسفنا به وبداره الارض دا هغه قارون دی حسن په اعتبار نور دی انسان انسان دی اگر که نبی خو انسان انسان دی او اخر خو زړه دی کنه په دې گاړو باندې لیکلي دې گاړو باندې شاته ډېر خولي خولي خبري سسو ګوري په دې گاړي دا خو بس دې دې خو دې خدای بختوري ست ودی دنیا د حاله دې څه خبر دی د بل چا سټم دې مات کې زلزکه د خلکو سره خوا کې نه کینم نو گاڑی باندې شاته یو ځای کې لیکلیو ویل اخر خزړه ده نو بس اخر خزړه ده سوس پنا پنا ده اگر که جلالی پیغمبر موسی کلیم الله ده خو اخر خزړه ده نو و یوزل د ظالم د خدای غرق یو رنډای لا د سرو زرو تال ورک دا وجه دا چې ټول خلک موسی علی السلام پسې شو دغه خو ډیر لوی ټره پروا او فرعون خدای لوی حیثیت ور کړو د یو قسم لا د فرعون د طرفنا په قوم باندې ملک او نواب نو کله چې په ملک مصر کې ونه د ډیر لوی چرچا وا کله چې پوره واته نو بیا په د چا څه کول او په سامری چا څه کول بیا خو موسی علی السلام او کب نبی او جو نبی او ک بادشاہ او جو بادشاہ او کله سکیم غم او جو د موسی په کریم الله په غم سرو اګه د پول غم نو دغه په سرو اے موسی او بنشته ده ورګه ګټه درلوام الله الله تباشو وګیو من او سلوار ازا بیا چا په سامری باندې څه کول او د سامری په مال باندې او د قارون په مال بس په د باندې اور بالشه شکل اور په بالشه چې دا څه وشو د نه ګوري چې مال الله دا درجه په سره کړی دا موسی عليه السلام باندې را کړی مال خو الله دا شان شوکت او دا اسلام او مسلمانۍ خو د موسی زه چې دا قاری د تورات یم خلک زما عزت کوي مال چې دا دونه مال دولت را جمع شوی خدا د تورات برکت دی نو پویا نشه نو یې لورېګا موسی علی السلام په خلکو کې بدنامه ما نو خلک به ټول بیا چا طرف ترایشي لکه ما طرف ته ورایشي او ما ته وای چې قارون زنده باد نو ته پاسه ابو موسی علیہ السلام و تهمت ولګي الله اکبر مال د څه شه ده دنیا د څه شه ده بلعام ابن باعوره کم زه ته ورساو او قارون کم زه ته ورساو اې د سرو زرو تاله ملاوشا وسارا د الله بدبختا د الله کم بختا پای کې را سره ټال مټول مکوا الله سونه عجیب خبره ده بس الله دا خلق دې لپاره پیدا کړی موسی علیہ الصلوۃ والسلام دل قسم ورکا ویزه تعالی په هغه الله قسم درکام کم الله چې تورات په موسی عليه السلام را لېګلې رښتیا وایا زما سره ستاسو اجرت شته سما مال راغله پرنده ستا د مخ ته قتل مال حرام ستا سره زما سما مال تیرا شوی ستاره زپا هغه الله باندې قسم درکم ستا څه شعر سره شته بس هغه ور پیدا تعالی ته وګورځي وې مال قارون د سرو زرو تعالی را کړي ما ته ویلو په موسی عليه السلام باندې تهمت ولګوا مسخر خزړه ده نو بس موسی عليه السلام خپل الله ته دعا وکړه ویل اللهم اللهم ان كنت لك نبيا الله که زستا پیغمبر یما زستا نبی یم فغضب لی زما د پاره پدې شي اوس غوسه شه بس بس اوس غوسه شه وی الله اجازه وکړه موسی عليه السلام ته چې موسی کوم سوا سزا چې تج تجویز کې هغه وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمکه ته ونه سا زمکه ونی وشه کته روان دی رو رو روان دی رو رو روان دی زاری کوي زاری کوي زاری کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام اخر خزړه دی ارته موسی غالب ګمان د تمام محدثینو دا دی چې دا قارون دی چې روان دی فما کان له یو کس دی الله فما کان له حنف ابن قیس وای هغه واقع بیانې وای یو کسو وې ډېر حسینو زمونږ ته دا ستا سونه عجیب حسن نه ستا حسن ته تعجب هغه چې زما د حسن ته خو لام تعجب کوي الا یاذ بالله بس شي استر ولي کېدا ولي کېدا ولي کېدا مشترین الله جوړ کو کولای شي الله فما کان له پس نو د د لپاره یو ډلا چې مدد کړه ما سوا د الله نه او نو د انتقام اغستون کې واسبح الذين وغرزدلا کسان د لپاره با غره انجامي منها سمانه وکوي ها سمانه وکوي زم ارمان دا چې په سوال جواب سره ما دا ترجمه اخر تر رسول نه تاسو وڅ پوي شي نه پويږي فله دد پارا خیر منها واپس به کی تعالی را ماتا یا موسی یا اے محمد عربی صلی الله علیه وسلم څنګه چې ما موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ابای کور ته واپس ک د دشمن د کورا وزما محبوبا مکه نوتلې زړه دې دردمن دې په مکه پسې زړه دې خپه دې په مکه پسې زکه خو کله چې نبی عليه السلام د مکه نه وته یې واپس وکتل او جړلې ورته وا مکه ته محبوب د کلو نه الله ته او ما ته هم د محبوب د تمامه دنیا د کلو نه فرمان کزه د خلکو نشړلې زبتان نتللې او جړل نبی علیہ السلام ډیر زیات غمزده او واقع الله دا وعده رښتینی کړه کله کومه ورځ باندې په فتح د مکه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم را روان دی زنه مبارکه سینې ته رسیدلې بیت الله تر ورسید باب الفتح باندې ماشاءالله وسم باب الفتح ده ته دغه دروازه باندې نبی عليه السلام نه نوته دی نبی عليه السلام د غلاف د بیت الله په سر اچول دی او لا اله الا الله وحده نصر عبدا وعز جندا وهزم الاحزاب وحدا لا اله الا الله وحدا الله دا هر ستا وکړه ربا تا د خپل بنده سره وعده رښتینی کړه انجز وعده تا خپل وعده بالکل رښتینی کړه ځکه الله وعده کړی و ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ما زبد واپس کما مکیتا خپو صحابه ډیر زیات خپو نبی علیہ السلام خپا صدیق اکبر خپا مکه پسې داسې خپه دي وای کله چې مکه مکه نه مدینه ته دی ولاړل صدیق اکبر باندې تبرالاله او دا دغه مشار ویل حلالیت شری هل ابیتن لیلا بلال حبشي باندې تبراله لا بلال حبشي جاری او د مکه سرګړی یادای الا لیت شعری هل ابیتن لیلا بوادی حولی اسخر وقلیل ارمان ربا چې دا سورز درا باندې راوسته دا شپه درا باندې راوسته چې زمانہ تر تیر چا پیرا بلال حبشي دا د غم شار وای صدیق اکبر بیمار دی نو کل امرئ مصبح اهله کل امرئ مصبح اهله والموت ادرا من شراک نالی هر څوک بنن سبا کړی خپل بچی به ورته ښکاری او مرګ د تسبیح د پیزار د تسبیح نه مرګ نږدې دی ځکه د صدیق اکبر اسما پاتې شوی بل پاتې شوی ټوله کورمه پاتې شوی نو مکه پسې د صحابه وزړو الله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه محبوبا وستره مې د مکه نه خو واپس کوم بده ان الذي فرض عليك القران لرادك الى مات دا صرف خیال دی صرف خیال دی صرف د خوب لیدې دي صرف یو عکس دی صرف یو وهم دی په دې باندې وکړيږي نه په دې باندې وکړيږي نه کل شئ ان حالکن هر شئ فنا ولده اگر چې معلومی کې دا چې په هر چیز به فنا راځي خو د دنا د نصوص په اعتبار دا اته سيزونه د دینه خاص دي هغه اته سيزونه په دې شعر کې دي چې پای الله فنا نه راولي سمانیتن حکم البقاء عمها سمانیتن حکم البقاء عمها